قدرمندو اورېدونکو د هر قسم دیني کیسټو لپاره زمونږ د دکان پته یاد ساتئ فداالدین اسلامي کیسټ ایم سی ډي سنټر لشکر آباد مرستۍ مدینه مسجد مس سکندر پورا چوک پشاور شهر د حنیف الله ایم قدرت الله دکان موبایل نمبر دی زیرو تین سو پینتالیس نو سو چودہ سب سو گیارہ پانچ سورت بقرہ شپگشتم ویشتم آیات د دواړو آیاتونو نازلېدل په حقیقت کې د کفارو د طرف نه د قرآن مجید په حقانیت باندې د یو اعتراض او د یو سوال جواب دی د آیاتونو نه مخکې دا ټول دنیا کافرانو ته تر قیامت پورې پیدا کېدونکي کافرانو ته کم چې د قران نه منکر وي هغه ته یو چیلنج الله ورکړی دی یو اعلان یې ورته کړی دی که چېرې تاسو د دې قرآن مجید په باره کې په څه شک شبه کې مبتلا یې نو د دې قرآن مجید د یو ورکوټي صورت په مثال تاسو هم یو صورت پیش کړئ نو د دې چیلنج د جواب ورکولو نه دا ټول خلک عاجز شول او د قرآن مجید په مقابله کې دوی د خپل ځان داسې یو کلام پیش نکړی شو چې هغه د فصاحت او بلاغت او د حقانیت او صداقت او د خپل ترتیب او در روان زمانه غیب و خبر ورکولو کې د قرآن مجید مقابله وکړي شي نو دوی په قرآن مجید باندې دا اعتراض وکړ چې دا قرآن مجید د الله د طرف نه نه دی د الله کلام نه دی ځکه چې په دې کې د ډېرو وړو وړو او معمولی معمولی څیزونو بیان شوي دي لکه سورت عنکبوت کې الله تعالی د مشرکانو د باطلو معبودانو د عبادت کولو مثال داسې ورکړی دی چې فرمایي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت بېشک په ټولو کورونو کې کمزورې کور د جولاګي دی لو کانو یعلمون که چېرې دوی پوه دی نو دې ځای کې د جولاګي مثال راغی وایي دا کم خلک چې د الله نه غیر د بل چا عبادت کوي نو د دې کس مثال د جولاګي په شان دی چې کور یې جوړ کړو نو جولاګي چې کور جوړ کی او دې په دې خپل کور کې او د هوا تیزه چپه راشي نو جولاګي سره د کوره یو شي نو کوم خلک چې د غیر الله عبادت کوي دی او د ده دا غیر الله د ده دا معبود دواړه داسې کمزوري لکه جولاګي او د جولاګي کور د الله د عذاب نه بچ کېدی نه شي د جولاګي مثال دا دی سورة حج کې الله فرمایي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے ټول خلکو یو مثال بیان شوی دی غوږ ورته کېږدئ که چېرې مچ د دې خدایانو نه څه شی واخلي د دې خدایانو مخې ته څه پراته دي او یو مچ پرې ناغه شیز اخلي لا یستنقذوه منه نو دا خدایان د دې مچ نه دغه شیز بچ کولی نشي ضعف الطالب والمطلوب کمزور دی غوښتون کې یعنی عبادت کوونکې کافر والمطلوب او هغه څوک چې غوښتل پې نه کېږي چې هغه باطل خدایان دي باطل خدایان هم کمزوري ده کافران هم کمزوري دي نو دې ځای کې مثال د مچ ورکړو نو د جولاګي یا د مچ دا مثالونه چې ورکړی شو نو دا کافران اعتراض کی الله یو لوی ذات دی نو د سره نه خایي چې د دې بیان وکړي ځکه چې دا ذلیل او حقیر څیزونه دي د مچ او د ماشي بیان ولا مناسب نه دی دا الله د ذات سره مناسب نه دی ځکه چې یو لوی ذات د داسې څیزونو په نوم اغشتو باندې شرمیږي او د داسې څیزونو د نوم اغشتو نه ځان بچ کوي نو دا د خدای کلام نه دی نو د دې اعتراض جواب الله پاک په دې دوو آیاتونو کې دا څوک چې په دې کې هیڅ د شرم خبره نشته چې الله پاک د ماشي یا د دینم پورته په سپکوالي کې یا په غټوالي کې مچ ماشي یا د دینه پورته مثال بیان کی ځکه چې د مثال نه مقصد خدا هغه سیز وضاحت وی چې د کوم سیز مثال بیانېږي نو هغه وضاحت که په وړوکي او معمولي شي سره کېږي او که په لوی شي سره کېږي خو چې د مثال او د ممثل له چې د کوم شي مثال ورکېږي د هغوی یو بل سره مطابقت او برابروالي مناسبت وي نو د کوم شي مثال چې بیانېږي چې هغه حقیر او وړوکي شي وي نو پکار ده چې د هغې مثال هم په حقیر او وړوکي شي باندې وکړي شي او که هغه څیز لوی او عظیم وي نو مثال یې په لوی څیز ورکول مناسب دي او که داسې ونه شي نو بیا به دا مثال ورکول غیر مناسب وي بې طریقې به ګڼل شي او په مثال ورکولو کې د مثال او د مثال ورکوونکي په منځ کې موافقت ضروري نه دی مثال ورکوونکی الله دی نو الله پاک که هر څومره لوی ذات دی خو چې د کوم څیز مثال ورکوي نو د هغه په مناسبت سره د یو حقیر نه حقیر او سپک نه سپک څیز مثال پیش کولو کې هیڅ عیب او قباحت او بدی نشته نو د کفارو دا خدایان دا باطل خدایان انتهایی حقیر او سپکو د عظیم الشان خدای په مقابله کې نو لهذا د دوی د عبادت مثالونه هم سپکو څیزونو سره ورکول عین فصاحت او بلاغت دی او د کلام د ادا کولو بهترینه طریقه ده او د دې خلاف چې څوک څه کوي دا بې وقفتیا ده او دې سره الله پاک د دې قسمه مثالونو یو حکمت دا هم بیان کړ چې د داسې مثالونو بیانولو نه مقصد د خلقو یو امتحان اغشتل هم دی نو کم خلک چې مؤمنان وي هغوی چې دا قسمه مثالونه ووري نو هغوی د دې د حقانیت او د صداقت اعتراف وکي اقرار وکي او په دې باندې د پوره پوره اطمینان اظهار وکي دا د الله د طرف د حق بشاري دی او کوم چې کافر او منکر دي نه هغوی د دې قسمه مثالونو اورېدو په وخت کې نقطه چیني شروع کړي وې د دې نشان راوړو څه مطلب و دې څه لپاره راوړو نو دا اعتراضونه کوي مقصد یې د خدای پاک په دې مثالونو باندې د عدم اطمینان اظهار وي نو دا د دوی د ګمراهۍ سبب وګرځېده ان الله لا یستحی بے شک اللہ پاک حیا نہ کئی وی حیا هغه شیز ته ویلی شي چې د یو عیب او د یو مضمون شیز د نسبت د یری د وجې نه په یو انسان کې تغییر او بدلون راولي مثال په طور یو نوجوان دی نو د دې وجې ده دا سګرټ ترک پرېښود یو ځای کې یو ګلکار هغه کار کوو او سګرټ یې ځان ته ډک کړ او تیلې یې ورته وو دقه وخت کې زه راغلم نو چې د لرې نه څنګه زه ولیدلم نو فورا هغه سګرټ یې کېښود او د مسالې ټاټکې یې پرې د پاسه واړو ما مخ واړو چې ما هم نه لیدل نو ده ګوره حیا کوله د حیا د وجې نه هغه ښې خواري پرې کړې وه سګرټ یې دا خو غیر کې چې تر قیامته به څوک ونه وي بنیاد کې غیر چې بنیاد آبادي کله روانېږي نو بیا ګوره نو سګرېټ په خورې شي چا ته به هم پته ونه لګي چې دا چا دلته غورځوي غیر خدای دې ټول خلک حیانات کړي حیادار خلک ښه وي د خدای هم خوښي نو د حیا سره لازم ترک دی نو الله پاک د چانه حیا نه کې دا نسبت چې الله ته وشي نو الله خو د دې قسم صفت نه پاک دی او منزه دی الله باندې تغییر او تبدیل او انقباض د نفس نه راځي چې نه پاک دي الله د چا نه یریږي نه نو د حیا نسبت چې الله پاک ته وشي نو مراد به ترک او پرېښودل وي یعنې د حیا او د شرم د وجې نه که انسانان او مخلوق ډېر حق او مناسبې خبرې پرېږدي نو بېشک چې پرېږدي به ځکه چې مخلوق دی خوف او یاره پرې راتلی شي د دې وجه نه ډېر کله چې ډېر حق او ثابت شوی حقیقت مثالونه بیانولو نه مخلوق اړخ کوي خو الله یو داسې ذات دی چې هغه باندې هېڅ خوف تباو تغییر تبدیل نه راځي یو مثال د مثالونو نه مثلا ما یو مثال د مثالونو نه بعوضة فما فوقها ماشي یا د ماشي نه پورته په حقارت کې یا په جسم کې زیات حقیر وي یا زیات سپک وي یا غټ وي یا ورکوټي وي واما الذين كفروا او هر چې هغه خلک دي چې کافران دي فیقولون ما لا اراد الله بهذا مثلا فیقولون ان کافران وايي ما لا اراد الله بهذا مثلا سبا اراده د الله پاک په دې مثال راوړلو دا د څه لپاره راوړلو د دې څه فایده ويهدي به كثيرا او هدایت کوي په دې باندې ډېر تا وما يضل به الا الفاسقين نه گمراه کوي په دې مثالونو باندې مگر فاسقان لرا په دې مثال فاسقان گمراهان گمراه کیږي دا یو حکمت بیان که چې داسې مثال راوړلو سره د خلکو امتحان مقصد وي نو کوم چې هوښیار خلک دي د هغوی لپاره دا مثال د هدایت سامان پیدا کړ او چې کوم بې پروايي کوي نو هغوی لپاره د نورې ګمراهۍ سبب شو يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ډېر خلکو ته په هدایت کېږي او ډېر ته په ګمراهي منونکي خلک عمل کوونکي خلک د هغوی لپاره دا مثال راوړل ذریعه د هدایت ده انکار کوونکي خلک مخالفت کوونکي خلک د هغوی لپاره ذریعه د ګمراهۍ ده دا لفظ د فسق نه دی او د فسق معنا خروج عن طاعت الله د الله د طاعت او تابعدارۍ نه وتل اوس کامل فسق کامل فاسق دا څوک دی کامل فاسق دا کافر مکمل نافرمانی چې څوک کوي کافر نو کافر کامل او مکمل فاسق دی او ناقص او کمزور فاسق دا ګناهګار مسلمان ته وایي نو لفظ د فاسق د کافر لپاره ویلی شي او د ګناهګار مسلمان لپاره ویل شي کم بندا چې ګناه کبیره کوي او توبه ته نه وباسي یا ورکوټ ګناهونه کوي خو همیشه کوي پریدي نه عادت یې جوړ شي د فقها د تفاسق وي یو مسلمان دی خو غټه ګناه کوي ګناه کبیره او یا وړه ګناه کوي خو همیشه کوي نو دا فقهاو په اصطلاح کې فاسق وته وي او کوم بنده چې د فسق کار او د ګناه کار ښکاره په جرأت سره کوي نو دې ته فاجر وایي دواړه ګناهګار دي فاسق فاجر نو فاسق چې ګناه کبیره کوي توبه نه وباسي ګناه صغیره کوي اصرار او همیشه والي پکې عادت یې جوړ شو فقها دې کس ته فاسق وایي او کوم چې ښکاره په جرأتمندۍ سره د ګناه کار کوي هغه ته فاجر وایي نو معنا د آیات دا شو چې د قرآن دې مثالونو سره ډېرو خلکو ته هدایت ملاویږي او د ډېرو په برخه ګمراهي راځي خو ګمراهي د هغه چا حصه ده چې فاسق وي د الله د طاعت او تابعدارۍ نه وتونکی وي او چې په چا کې د الله یره وي د هغه دپاره سامان د هدایت دی پیجن گلو ادھر تخیل الذين ينقضون عهد الله فاسقان اغا خلق دي ينقضون سماتي عهد الله دا الله وعده من بعد ميثاقه رشد مضبوط ولد دي وعدونا عهد اغا صورت دا معاملي چې په هغې کې د دواړو طرفو نه واده وشي دوه کسان د یو بل سره دواړو طرفو نه واده وشي او میثاق داسې معاهدې ته ویلی شي چې هغې کې قسم راشي په قسم مضبوطوالی راشي په دې آیات کې د مضمون نوره تشریح ده او د منکرین قرآن بد انجام ذکر کیږي د قرآن پر مثالونو باندې چې کومو مشرکانو اعتراض کو نو صرف هغه خلک ګمراه کېږي چې طاعت فرمان بردارۍ نه وتلي سرکشي کوي ودې دوه دي الله پاک حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ او د عرفات په دې میدان کې ودرو او د آدم علیه السلام د شانه د قیامت د ورځې پورې چې څومره انسانان پیدا کېږي دا ټول یې را پیدا کړل نیکان او بدان ټول یې را پیدا کړل عرفات میدان کې ودرول عقل فکر یې ولا ورکړ جسم او روح دواړه برابر کړل او د هغې نه پس د خپل قدرت دلایل یې ورته وښول او په شریکه د ټولو نه یې تپوس وکړو الست بربکم آیا زه ستاسو رب نه یم زه ستاسو پروردګار دیم نو دوی ټول ورته بلا ولې نه ته زموږ پروردګار یې اقرار دی خلکو چې ته زموږ پروردګار یې ته زموږ رب یې دې سره لازمه ده چې چا ته د پروردګار ووایې نو ته د اطاعت تابعداري کې یو سره بر کمې به نه کې نو د خلکو دا وعده وکړه چې ربه موږ به ستا حکمونه منو دیتا عهد ازلی د انسان او د الله ترمنځ ویل شي د انسان او د الله په منځ کې یو مضبوطه وعده وشوله الله ته زموږ رب یې موږ به ستا عبادت کوو ستا حکمونه به منو مخالف به نه کېږو اوس چې دنیا ته انسان راغی نو دنه دا خپله وعده ایره ده چې ما الله سره وعده کړې ده نو الله پاک پیغمبران راولېږل آسماني کتابونه راولېږل او د دغه عهد او د دې وعدې تجدید یې وکړو او یاد دهالي وکړه چې بنده تا غواړې الله سره وعده کړې ده اوس په دغه وعده دې عمل وکړه نو چا چې دغه معاهده ماته کړله الله سره وعده کړو هغه وعده ما ته کړل د نه څه توقع کې دي شي چې به بر پیغمبر خبرو مني یا به آسماني کتاب نه پیدا واخلي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه دا فاسقان هغه خلک دي چې ماته یې وعده د الله رسول د مضبوط والي نه الله سره وعده کړل الله ته مې رب او د حکمونه منم اوس یې نه مني دویمه وجه دا ده وی دې خلکو هغه تمام تعلقات کټ کړل چې د کوم تعلق جوړولو الله حکم ورکړو د کوم تعلقات جوړولو الله حکم ورکړو د دې فاسقانو هغه تعلقات کټ کړل په دغه تعلقاتو کې هغه تعلق هم داخل دی چې د بنده او د الله تر منځ دی بنده الله سره وعده کړی الله څه مې ربې زه د بنده یم ستا به حکم وي زما به پې عمل نو ده دغه تعلق د خدای سره کټ کړ خدای ته چېرته توبه نه وباسي چېرته معافي نه غواړي په دې کې هغه تعلق هم شته داخل دی په دې کې چې د انسان د خپل مور پلار سره دی او د نورو رشته دارو سره دی نو دې دا صله رحمۍ خیال نه ساتي الله حکم کړی دی چې د مور پلار قدر عزت کوه مور پلار ته یې په بچو خیال ساته ښځه ته یې د خاوند خیال ساته خاوند ته یې د ښځې خیال ساته د ورورولۍ خورولۍ خیال ساته د عزیزولۍ خیال ساته دغه تعلق دی ګاونډي ته یې د ګاونډي خیال ساته تعلق ساته د عام انسانانو یو بل سره تعلقات دي په یو بل حقوق دي د دغه تمام تعلقات پوره حق ادا کوي دې ته اسلام او دې ته شریعت وي اوس په دې کې چې کومه کوتاهي راځي د دې کوتاهۍ نه په ځمکه کې فساد جوړېږي وی تکل ما هغه تعلق امر الله به چې الله حکم کړی په هغې باندې ایو سره چې وصل دې کړی شي یو ځای دې کړی شي صله رحم دې وکړی شي د شیطان په لمسون باندې رشته کټ کیږي بعضې بنده د یو رشته دار نه خپه شي وایي مخ مې د کفن کې نه ګوري مخ دی په کفن کې نه ګورم دې د صله رحمۍ لحاظ نه ساتي دا بنده به الله د خپل رحمت نه جدا کوي داسې ولې وی چې فلانې رشته دار مې د مخ نه ګوري او مخ دی نه ګورم ستا او د ده تر منځ خو الله رشته داري او نسبت جوړ کړی هغه نسبت ولې کټ کې په ګناهګارۍ کې په دې داسې وصیتونه مه کوه دا هم بچو ته مه وایه چې فلاني رشته دار ما سره دومره دومره بد کړي دي کلي ولس به سره تر قیامته نه کوی نو ته خو آخرت ته لاړه خو بچو ته وایې چې تر قیامته سره رحمي مه کوه نو په دې خبره به ګناهګار دا مه وایه د ښځې او د خاوند تر منځ هم یو تعلق دی په نکاح شرعي د قبوله کړې ده نکاح شرعي سره اوس به ته د دې ښځې حق ادا کړې دا ښځه به ستا حق ادا کړي دواړو طرفو ته ظلم مې نه وي نو کله سړی ظالم شي ښځه وشړي وی نه ښځه کوم او نه یې پرېږدم او چې څنګه یې غاښونه سپین دي داسې بیا سر هم سپین شي او دقسې به ځوړک دی دا ظلم دی که کور جوړی خو جوړ که ورسره که کور نه جوړی نو طلاق ورکړه که نه نو نه ښځه کوي او نه یې پرېږدي نو دا د سړي د طرف نه ظلم شو کله د ښځې د طرف نه په خاوند زیاتې شي نو د ښځې او د خاوند ترمنځ هم یو تعلق د شریعت جوړ شوی دی دا تعلق به هسې بېرته نه کټ کوي ظلم به نه کوي د دې حیوانات هم تا سره یو تعلق دی د دې ځناورو په کور کې د پیشو ساتلې ده دې پیشو له به اوبه ورکې خوراک به ورکې کني مړې کې ورته پړې ماچې او پرې رسې ګرځي ځان له به څه پیدا کوي نو بني اسرائیلو کې یو زنانه وه کور کې پیشو یې په کوټه کې تړلې وه او ور یې بند کړو چې تلا وه څو ورځې پس چې راغله چې ویې کته پیشو مړه شوې وه ولې مړه شوه که کوله یې پرېږده به ګرځېده ځان له داسې چل کړی و که نه ښکار به یې کړی نو دې تړلې وه نو چې ته پرې نه شوله دا لږې مړه شوه دا ښځه په الله دوزخ ته ولېږله کور کې څاروي ساتې غوا مېښه ګډه چېلی چرګان دا تا ساتلي د دې سره لري او تعلق لري په دې به رحم کوې خوراک سکات به ورکوې نو کار څه زیات غواړئ او حفاظت ته یې نه کوي خدمت یې نه کوي پیغمبر علیه السلام ته یو اوښ مخې ته راغی او غړان دی وغځوله او فریاد یې وکړ اوس د اوښ په خبرو زه ورته څه پوهېږو خو پیغمبر علیه السلام الله پوهې کې دا اوښ شوی وایي دا اوښ د چا دی مالک یې راولی مالک راغی وی دا اوښ ما ته فریاد کوي دی راته وایي چې مالک را باندې کار زیات کوي خوراک نه راکوي ده له خوراک ډېر کړه کار پرې کم کړه دا مو چې به څاروي دی اخېستی ده خو زما څاروي دي نو نو د هر یو څیز الله یو نسبت تا سره جوړ کړی دی دغه نسبت مه کټ کوه د مور پلار په خپل ځای خیال ساته د بچو په خپل ځای خیال ساته د ښځې او د خاوند په خپل ځای خیال ساته د نورو رشته دارو د ګاونډیانو خپل ځای باندې خیال ساته د هر چا مناسب حال خیال ساته ويقطعون ما أمر الله به ثم يميتكم بیا به مړ کی تاسو لرا ثم يحييكم بیا به ژوند کی تاسو لرا ثم الیه ترجعون بیا به دې الله ته واپس کولی شئ مخکې آیاتونو کې د الله تعالی وجود د الله تعالی یووالی او د پیغمبر علیه السلام رسالت باندې دلایل پیش کړي شو او د منکرینو د مخالفینو د باطل خیالاتو رد وشو نو دې آیات کې ورپسې د الله احسانات او انعامات ذکر کېږي او بیا په اظهار د تعجب دی بنده دا دومره عظیم نعمتونه مې درکړل نو دا ته څنګه انسان یې چې ته زما احسانات نه منې د احساناتو باوجود کفر کې مبتلا انکار کې چې په دې دلایلو کې سوچ او فکر نشي کولی نو کم از کم د محسن احسان خو ومنه الله در باندې احسان کړی نو د احسان کوونکي احسان خو ومنه د هغه تعظیم وکړه طاعت یې وکړه رمبی آیات کې مخصوص نعمتونه ذکر کی هر انسان د پیدایش نه مخکې دی د بیجان ذراتو په شکل کې ګوره ځمکه مړه ده د دې ځمکې نه غلې را پیدا شو قسم قسم خوراکونه را پیدا شو دې ځمکې نه دغه خوراکونه دغه غلې د انسان بدن ته ورسېده دي نو د انسان په بدن کې د دغه خوراکونو نه د هضمېدو نه پس وینه جوړه شوه د وینې نه پس نطفه تیاره شوه او د دغه نطفې نه بیا انسان جوړ شو نو دا انسان د دې ځمکه کې د خورو ورو ذراتو کې نه پیدایش نه مخکې په دې ټول جهان کې په خورو ورو ذراتو کې الله دغه ذرات را جمع کړل یو خشته انسان یې پرې جوړ کړ او روح یې پکې واچو دا یو مخصوص نعمت الله ذکر کړ دویم آیات کې د عام نعمتونو ذکر دی چې انسان او تمام مخلوقات ته پیدا اخلي د انسان د زندګۍ او د بقا لپاره ضروري دي هغه دا چې اول الله ځمکه پیدا کړله او بیا اسمانونه پیدا کړل او د اسمان نه بارانونه راځي او د ځمکه په هغې باندې لمده شي او زرغونه پکې کېږي دغه زرغونه تاسو خورئ تاسو پېژندي پاتې کیف تکفرون بالله دا سرنګ تاسو کفر کړی په الله پاک باندې د خلکو په ظاهره د الله د وجود نه انکار خو نه کړی دې کې اشاره ده چې انسان خپل اصل او حقیقت باندې سوچ وکړه پیدایش نه مخکې د کائنات په ذراتو کې تم مړ پروت وي بیا دغه غذاګانې دا خوراکونه راجمع شو هغه د هغې نه داسې په واسطو واسطو ته جوړ شولې نو دې خپل ابتدا ته خیال وکړه وکنتم امواتا تاسو مړه نو په احیاکم پس الله ژوندي کړلی نو بیا دې جهان کې چې پیدا کړې نو ستا به عمر چې کوم اندازه الله مقرر کړې وه هغې اندازې پورې ورسېدلې نو بیا درله مرګ راوسته نو بیا یو خاص زمانې پورې تر قیامت د ورځې پورې ستا دا جسم بیا بېجان شو او بیا په دې جهان کې خور ور ذرات شو قبرونو کې انسانان زاړه شي بدن یې خوري شي او د خاورو ذرې بیا خورې ورې شي نو د قیامت پر ورځ به دغه بېجان ذرې بیا الله را جمع کړي او تا به بیا جوړ کړي او ځان ته به یې پېښ کړي د یو مرګ د هغه چې ته پیدا نه وې نو بیا الله دې دنیا کې جمع کړي نو دا دې ړومبنی جون شو نو دویم مرګ در راغی چې دا خپل عمر دې پوره کړ نو تا له دویم مرګ راغی نو دویم جن هغه د قیامت پر ورځ باندې قیامت کې به بیا جنبې شي بله زندګي به درکړي ګوره دا لومړنۍ زندګي چې الله درکوله نو دې کې وخت ډېر نه و نو په احیاکم دا فا تعقیب مع الوصل لپاره راځي کنتم امواتا تاسو مړه وئ فاحیاکم ژوندي یې کړئ دې کې وخت نه لګېد الله زر ژوندي کړئ هغه ثم د ډېر وخت تېرېدو لپاره راځي نو ثم یمیتکم غالبا اکثر خلک زر نه مري بعضې خو داسې چې پیدایش کې مړ شي پیدایش نه مخکې مړ شي مړ پیدا شي او کله داسې چې پیدا شي نو زر مړ شي کله ماشوم مړ شي خو اکثر داسې چې غټېږي نو دې کې ډېر وخت تېرېږي نو ثم لتجرون ثم یمیتکم بیا به مړه کي تاسو لره ثم یحییکم نو بیا چې د جمدې کوي نو د قیامت تر ورځې پورې نو دا ډېره اوږده فاصله ده نو بیا ثم راوړه ثم یحییکم ثم الیه ترجعون بیا به الله ته تاسو پیش کولی شئ په دې قبر کې چې کوم ګند د هغې ذکر دلته ونه شو ګوره اول نشوې د پیدایش نه مخکې مړ وې نشوې مړ وې دا یو مرګ بیا د دنیا دا زندګي درته ټول خلک ویني چې پلانې جملې دی د دې زندګۍ نه پسې دله مرګ درته دنیا ولې د اعلان شو چې پلانې مړ شو د دې مرګ نه پس د قیامت پر ورځ د جنریټۍ نو د قیامت دروازې ژوند او د دنیا د دې مرګ په منځ منځ کې په دې قبر کې چې کومه زندګي ده هغې ته برزخي زندګي وایي هغه برزخي زندګي دې آیات کې خدای ذکر نه کړه په دې قبر کې ثواب هم شته او عذاب هم شته او د قرآن د ډېرو آیاتونو نه معلوم دی د احادیثو نه هم معلوم دی خو دلته چې نه ذکر کوله نو د نه ذکر کولو وجه دا ده چې دې قبر کې داسې زندګي نه ده چې هغه د دنیا نه زندګۍ په شانتې ده یا داسې زندګي نه ده چې کوم د قیامت پر ورځ باندې ملاوېږي بلکې دا درمیاني صورت دی داسې دی لکه خوب چې بنده اوده وي نو دا د دنیا د زندګۍ تکمیله ده او د آخرت د زندګۍ مقدمه ده هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا الله هغه ذات دی خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو د پاره ما هغه څه په الارض چې په دې ځمکه کې جميعا ټول دا ټول شیزونه ستاسو پیدا لپاره پیدا دي ثم استوى بیا قصد او اراده سیده وکړله اله سما یې جوړولو د اسمان ته استوا سیده کولو ته ویلی شي نو دې ځای کې سیده او نیک قصد او اراده وکړه د تخلیق د کائناتو اراده وکړله پیدا کول کوي